اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د اوداسه ماتونکي په کومو څیزونو چې اودس ماتیږي هغه دوه ډوله دي یو هغه چې د بدن له داخل نه راوځي او بل هغه چې له بهر نه پر بدن باندې مسلط کیږي لومړی ډول اول، د تشو یا ډکو متیازو په راوتلو سره اودس ماتېږي. دوهم، د شا له خوا نه باد خارجېدلو سره اودس ماتېږي. درېیم، د تشو یا ډکو متیازو له ځای څخه د څه شي راوتل لکه چینجی، وینه او نور. څلورم، د بدن له کومې برخې نه وینه بهېدل. پنځم، په ډکه خوله کانګې کول. شپږم، که کانګې لږ لږ وي خو له مجموع نه یې په ډکه خوله کانګې پوره کېدې نو اودس ماتېږي. اووم، که خوله یا غاښونه ویني شي او د وینې رنګ په لاړو غالب شي اودس ماتوي. اتم، د مني او مذي او ودي راوتلو سره اودس ماتېږي. نهم، د سترګو په مریضۍ کې له سترګو نه خیري یا اوبه راووځي اودس ماتوي که دایمي وي اودس به د معذور په شان کوي. لسم، د ښځې له سینې نه بغیر له شیدو، اوبه یا بل شی راووځي او درد ورسره وي، اودس ماتېږي. یوولسم، حیض او نفاس په راتلو سره اودس ماتېږي. دوهم ډول، ستوني سته خپړ مخې پرېوتلو یا ډډو وهلو په حالت کې ویده کېدلو سره اودس ماتېږي. دوهم، بېهوشۍ سره اودس ماتېږي. درېیم، د نشه يي څيز خوړل يا څښل چې سړی نشه کړي اودس ماتوي. څلورم، د جنازې له لمانځه پرته په نورو لمنځونو کې په کښکښه يعنې په زوره سره خندلو سره لمونځ ماتيږي. پنځم، د ښځې او مېړه د شرمګاوو يو ځای کول په داسې صورت کې چې جامه او حايل يې تر منځه وي اودس ماتوي. د اوداسه مکروهات يعنې هغه څيزونه چې اوداسه ته نقصان رسوي، لومړی، له ضرورت زیاتې اوبه مصرفول، دوهم، دومره کمې اوبه مصرفول چې د وچ پاتې کېدلو وېره وي، درېیم، د اوداسه په دوران کې بې ځایه خبرې، څلورم، مخ ته په زوره لپه ورشیندل او همدارنګه نورو اندامونو ته په زوره اوبه ورشیندل، پنځم، کوم اندام له درې ځلې نه زیات پرېوینځل د سنتو خلاف عمل دی. شپږم، په نویو اوبو سره درې ځله مسح کول، سنته طریقه دا ده چې اوبه به لمدوې او یو ځل به ټول سر ور باندې مسح کوې او دا چې درې ځله په اوبو باندې مسح دا مکروه دي. اووم، له اوداسه نه وروسته د لاس اوبو څینډل. اتم، له کوم عذر پرته د هغو غړو مینځل چې په اوداسه کې یې مینځل ضرور نه دي. لکه د ښنګریو نه پورته ځایونه بې ضرورته مینځل یا د څنګلو نه پورته ځایونه د ضرورت پرته مینځل دا هم مکروه دي نه هم د اوداسه د سنتو او آدابو پرېښودل او د هغې مخالفت کول د معذور او دس معذور هغه کس دی چې باد میتیاز یا له زخم څخه وینه یې جایري وي او نه دري او یا هم احت... استحاضه ښځه هغه ښځه چې د حیض په شان مریضه وي یعنی وینه یې جایري وي په عذر کې شرط دا دی چې هغه به جایري وي د لمانځه په ټولو وختو کې معذور ته په کار ده چې د خپل مرض درملنه وکړي که مرض یې ښه شو نو عذر یې ختم دی او که ښه نه شو عذر یې پر ځای دی. د معذور کس د اوداسه حکم، معذور کس به د هر لمانځه لپاره جلا اودس کوي او په همغه وخت کې تلاوت نوافل ورباندې ادا کولای شي، مثلا د سهار د لمانځه لپاره به اودس کوي، دغه اودس د سهار د لمانځه د وخت په وتلو سره ماتېږي. د ماسپښین لپاره به جلا اودس کوي او د لمازدیګر لپاره جلا، کله چې د لمازدیګر د لمانځه وخت ختم شو نو د معذور اودس هم ختم دی، د ماښام او ماسختن لپاره به جلا اودس کوي او که د دغه عذر پرته یې په بل څه باندې اودس مات شو مثلا قضاء حاجت نو اودس یې مات دی. په اوداسه او غسل کې د ټپونو او زخمونو احکام. اول صورت، که چېرته زخم لوڅ وي، تړل شوی نه وي او اوبه ورته ضرر نه رسوي نو د هغې مینځل واجب دي. دوهم صورت، که چېرې زخم لوڅ وي مګر مینځل او د اوبو رسېدل ورته ضرر رسوي په هغې باندې مسح کول په کار دي. مګر که مسح هم ضرر ورته رسوي همداسې پرېښودل یې په کار دي نور پاتې اندام به مینځل کېږي. دریم صورت، که چېرته زخم تړل شوی پلستر، پټۍ یا ګچ شوی وي، د هغې د پاسه به مسح کوي. څلورم صورت، که چېرې د بدن نیمه حصه یا زیاته برخه زخم وي، نو تیمم به کوي او که چېرته بدن ته اوبه ضرر رسوي، تیمم به کوي. مسح داسې چې د ښي لاس ګوتې به په اوبو سره لاندې کړي او د زخم یا پټۍ د پاسه به یې راکش کړي. د اوداسه په باره کي څو مهم مسائل، اول، د سترګو څخه بهېدونکو اوبو باندې اودس ماتېږي او که نه؟ جواب، د شرنګا د دوو لارو پرته د بدن د هر ځای څخه چې کله دوه شیان، وینه، د زخم او مرض له امله خیرې او زوې یا هغه زوې اوبه چې د زخم د التحاب له امله وي لاړې شي په شرط دې چې وبهېږي اودس ورباندې ماتېږي. یعنې کله چې د غوږ، سترګې، پزې یا زخم څخه وینه یا زوې لاړې شي او د اصلي ځای څخه پاک ځای ته وبهي اودس ورباندې ماتي د دې پرته په بل څه باندې اودس نه ماتیږي. دوهم، د رنګین اخوند سره اودس او غسل کیږي او که نه؟ جواب، د نوکانو پرېولل په اوداسه او غسل کې فرض دي او د هغې د پرېمینځلو پرته اودس او غسل نه صحیح کېږي. د ضرورت څخه علاوه د داسې شي استعمال چې اندام ته اوبه ونه رسي لکه د نوکانو رنګ یعنې رنګ ناخن سره اودس او غسل نه صحیح کېږي. یعنې اودس او غسل هغه وخت صحیح کېږي چې دغه شیان له نوکانو څخه لرې شي. درېیم، په څه ډول خوب سره اودس ماتېږي؟ جواب. په چهارزانو بیدیدلو سره اودس نه ماتي لکه فتایای عالمګیري چې لیکي، و ان نام متربعا لا ینقص الوضوء، یعنې چهارزانو قسم ا پر خوب باندې چې سړی په چهارزانو شکل ناست وي په دې سره خوب په دې ډول خوب باندې اودس نه ماتي همدارنګه که څوک په لمانځه کې په ولاړه یا ناسته سره بیده شي اودس یې نه ماتي او همدارنګه د ناستې په حالت کې داسې چې پورکاله یا د خوب څپه په سړي راشي او سړی نه پوهیږي چې زه ویده وم او که ویښ په دې سره هم اودس نه ماتي. د جماعت پر مهال په ډک جماعت کې بې اوداسه کېدل، لومړی صورت، کله چې امام یا مقتدي د جماعت د لمانځه کې بې اوداسه شي، لمونځ به مات کړي او په خپله پوزه به لاس ونیسي او خارج به شي، اودس به وکړي او پاتې لمونځ به د امام سره ادا کړي او که جماعت تېر شوی و، خپل لمونځ به ادا کړي په دلیل د دغه حدیث شریف، اذا احدث احدکم فی صلاته فلیأخذ بأنفه، ثم لینصرف کله چې یو د تاسو نه بې اودسه شو هغه به خپل لا پوزه ونیسي او لمونځ به ترک کړي خارج به شي د پوزې نیول د دې لپاره دي چې خلک ګمان وکړي د هغې پوزه وینې شوې ده او دا کار د حیا په وجه او بل دا چې خلک په تشویش کې ونه لویږي امام به بل کس تر جامه ونیسي هغه به د امامت لپاره مخکې کړي یعنې که چېرته امام بې اودسه شو هغه به بل کس د جامه ونیسی او د امامت د پاره به یې وړاندې کړ. دوهم صورت، د به اودسه کېدو پر مهال امام یا مقتدي ته د صفونو څخه تېرېدل جایز دي، ځکه چې د مقتدیانو ستره امام دی، مګر که د صفونو څخه تېرېدل مشکل وي، لمونځ به مات کړي، ځای پر ځای به په صف کې کېني او انتظار به وکړي تر څو لمونځ ختم شي. څلورم، په شک او وسوسو اودس نه ماتي. په شک باندې اودس نه ماتي تر څو چې یقیني نه وي. په لمانځه کې شک کول مثلا تکبیر اولا مې ولوست او که نه، اودس لرم او که نه، جامې مې پاکې دي او که نه او د سر مسح مې وکړه او که نه، که چېرې د هغې دا شک کول لومړی ځل وي له لمونځ به ګرځوي او که چېرې یې دا شکونه عادت وي نو لمونځ یې صحیح دی د لمانځه ګرځول لازم نه دي. او دا مسله فتایا هندیه په اول جد جلد اول صفحه یو سل یولس کې ذکر کړې ده قصدن بې اودس لمونځ کول څه حکم لري جواب د امت په اتفاق سره که څوک بغیر له اودس څخه لمونځ وکړي لمونځ یې باطل دی قضا یې واجبه ده د جمهورو فقهاوو په اتفاق که څوک استهزاءً او تمسخراً یا حلال ګڼلو سره بې اودسه لمونځ وکړي کافر کیږي. د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز که څوک د سستۍ د وجې نه بې اودسه لمونځ وکړي کافر کیږي ځکه دا خپله مسخرې او استهزاء ده لیکن د جمهورو فقهاوو په نیز که څوک د سستۍ له وجې بې اودسه لمونځ وکړي کفر ته نه وځي بلکې داسې کول ازغیمه ګناه ده آیا د غاښ ډکول او پوښول د اودس او غسل مانع ګرځي جواب د غاښ ډکولو پوښلو یا کرلو ورسته اودس او غسل دواړه صحیح دي ځکه دا یو ضرورت دی که چیرته خراب شوی او خالی غاښ ډک نشي نو په هغې کې جراثیم او میکروبونه ځای نیسي چې بدن او خاصه تنصاب ته تاوان رسوي نو څرنګه چې هغه مواد کوم چې غاښ ورباندې ډک شوی وي ایستلو کې تکلیف دی او امکان نه لري نو په اسلامي شریعت کې حرج نشته لکه د غسل پر مهال د ښځو دپاره د کوڅۍ خلاصول د ګوتو د نوکانو لاندې د خریو پاکول او یا د چاودو غوړول وغیره او همدارنګه د دغه کیمیاوي موادو بیخ ته د اوبو رسول هم امکان نه لري. د ډک کړي غاښ سره غسل او اودس دواړه صحیح کېږي، ځکه چې په کوم غاښ کې څه شی بند وي، له هغه سره غسل او اودس جائز دی، مګر مګر د بند شوي شي لرې کول افضل دي، یعنې که په غاښ کې کوم شی بند وي، خوراکي شیان د هغې لرې کول افضل او غوره کار دی او د هغې پرته هم غسل سهيكيجي لك فطياي اللجنة الدائمة شوي یصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من فضلات بين الأسنان لكن إزالتها أفضل وبالله التوفيق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد على